و ان الذين لا يؤمنون بالاخره یقینا کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې بالاخره بالبعث والثواب والعقاب د آخرت نه مراد بعث بعد الموت دغه سي ثواب او عقاب ته مراد دی حساب کتاب غنه منی انی سرات لنا کیمون دیو دغه لارینه لنا کیبون خامخا وړېدونکي دي عن الصراط مخکې ویل کنه و انک لتا دو توهم الی صراط مستقیم عن الصراط نو مراد الف لام یهدی دی پکې مخکې د صراط مستقیم دی او مار ته ویل وهو دین الاسلام نو عن الصراط ان الذين لا یؤمنون بالآخرة یقینا کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې عن الصراط دا د دین اسلام نه لنا کې ونخامه خاوړیدون کې بل طرف ته هغه د الله تعالی دین نه بل طرف ته وړیدل ولو رحمناهم ورستو د زجرون نه اوس الله تعالی ذکر کوي تخویب په عذاب دنیوي سره په دې دوه آیاتونو کې دغه بیانې ولو رحمناهم که چېرته رحم وکړو موږ په دې باندې وکشفنا ما بهم من ضرین او لرې کړو موږ ما هغه تکلیف بهم چې په دې باندې دی اوس هغه څه شی دی من ضرین چې هغه تکلیف د ضرر دی للجو فی طغیانهم ورننوځي دیو په خپل سرکشی کې یامهون حیران او پریشانه بس سرګردان پای کې بیا مر رواني چا باندې تکلیف راشي الله تعالی وځي ته تکلیف لري کما نو زه دا خیال دا راشي چې زه د الله تعالی په نيز باندې غوره انسان يم په سرکشي کې خبر نه نوځي للجو فی طغیانهم ورننوځي دی په سرکشي کې یا مهون پریشان حیرانه سرګردان او ما يتزرعون او نه الله تعالی ته عاجزي وکړله بل استمروا على غيهم وزلالهم بل استمروا بلکې دیو د همیشه شوله ټینګ شوله علا غیهم و ضلالهم په خپل سرکشی او په گمراهی باندې دیو ټینګ پاتې شول حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید تر دې پورې چې راپرانی سره موږ په دې باندې بابا دروازه ذا عذاب شدید د سخت عذاب والا اذا هم فيه مبلسون نو دیو په دغه وخت کې نا امید وو د دې آیتونو څه مطلب دی ولو اخذناهم ولقد اخذناهم بالعذاب فمستكانوا لربهم وما يتضرعون په حدیث کې راغلی دی کله چې د مکې مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم په لم پوره مخالفت یې وکړ پوره مخالفت نو مخکې هم دا ذکر شوی نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته خیرې وکړلې اللهم علیهم سنین که سنین یوسف اللهم علیهم بسبع که سنین یوسف الله داسې قحط پراوله لکه څرنګه چې ده یوسف علیه السلام په وخت کې د قحط راوستی الله دغه سي لوګه پیراول د مکی مشرکانو باندې او لګ راغله او تباہ او برباد شوه ان تر دې پورې دومره پر روایت کې راغلي دي چې مردار یې وخوړلې دومره دي چې سرمنې د سارو سرمنې وخوړلې سرمنې الله تعالی په داسې لوګ راوستله نو ولقد اخذناهم بالعذاب یقینا نیولی مونږ دیو لره بالعذاب په عذاب سره د دې وجه نه بعضې مفسرین وایي بالقحط والجوع بالعذاب بالقحط والجوع هغه ته به اشاره ده هغه ټول واقعیت به اشاره ده نو دیو له خوس په کار دا وکنه چې چاته لګ د سی تکلیف ملاو شي نو په کار دار چې سوچ او فکر وکړي چې الله تعالی دا یو دمکیره له الله تعالی راکړه او دې ته سوی دې ته خلق مسکال وای میسکال لته وشو لږ اوس برابر شه کنه برابرېږي نو الله تعالی دې بل ځل بیا تباه کوي په مستکانو د ربهم نو دیو عاجزي ونکړه خپل رب ته نو دیو تابعداري ونکړه خپل رب ما تزرعون او نه الله تعالی تعاجزي وکړه بل استمروا على غيهم وضلالهم ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی حتی اذا فتحنا علیهم تر دې پورې چې موږ را پرانی سره په دې باندې بابن دروازه ذا عذاب شدید اند سخ عذاب والا اذا هم پیه مبلسون پس دیو پاږي کې نا امید دي د دین مراد سره اوس هر کله چې دیو پر خپل سرکشه باندې دوامداری او کله همیشاله همیشاله په وک الله تعالی په دروازه را پرانی سره د سخ عذاب مفسرین وای دو مطلبونه دي یا د باب د بابن ذا عذاب نه مراد چره دنیوي حالت تی مراد دی نو وهو یوم بدرین وهو یوم بدرین بالقتل وهو یوم بدرین بالقتل والاسر پاغه یو کې هو نه منله الله تعالی په خپل عذاب قهر پر راوسته بیا هم برابر نشول نو بیا په الله تعالی بل دروازه را کولاو کړل چې هغه جنگي بدر شو بل قتل ول اسر نو دا غینه او یا کسان مردار کړل او یا کسان چې ژوندۍ گرفتار کړل په دې ته واغ سره تبعی او بیا وکړل دویم قول لم پسرینو دار چې اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید د دین مراد د باب نه مراد یو قسم او یو نوع د عذاب تی مراد ده او ذا عذاب شدید د جهنم ته پکې اشاره ده او د باب نه مراد دروازه د جهنم تی مراد ده نو معنی دا شوله کله چې دیو دروازې د جهنم ته ورسیږي نو دیو ته دروازې د جهنم کولاو کړل شي سورې زمر کې براشي یو او یایم نمبر آیات کې نو دنیا حالت خدا و شو چې مخکې داغي بیان شو الله تعالی په هغه باندې تکلیفونه راوستل الله تعالی به تکلیفونه راوستل په جنگ بدر کې وټه کول قحط په الله تعالی راوسته مردار یې وخوړلې دغسې د سارو سرمن یې وخوړلې الله تعالی په داسې عذابونه راوست سخا لري او مردار یې وخوړلې الله تعالی په داسې عذاب راوست نو کله چې په دنیا کې دغه خو حال دغه شو نو په قیامت کې دغه دی چې اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید قیامت کې ور جهنم دروازو ته ون کړل شي نو د جهنم دروازې به تو کولاو کړل شي او په هغې کې سخت عذابونه دي اذا هم فيه مبلسون نو بس دیو په دغه وخت کې مبلسون نا امید شي د دې نا امیدۍ مطلب سره یی اسونه متحیرون لا یدرون ما یصنعون امام قرطبی رحمت الله علیه وی نا امید بشي معنی دار چې متحیرون متحیر بشي پریشان بشي لا یدرون ما یصنعون چې اوس دیوسو کی چې اوس دیوسو کی نو کله جنگ بدر سره متعلق شي نو په هغې کې مو دوی حیران او پریشان شول او که د قیامت سره شي نو کله چې د قیامت د جهنم دروازه ته کولاو شي نو دوی به حیران او پریشان وي لا یدرونه ما ته ما یصنعونه دوی به نه پوهېږي په دغه وخت کې اوس څه یو کار وکړي چې الله تعالی د عذاب نه بچ شي امام قرطبي رحمت الله علیه متحیرونه لا یدرونه ما یصنعونه یو ته شپږ دلایل عقلیه دي محضه او درې دلایل عقلیه دي اعترافیه چې دشمن هم په هغې باندې اقرار وکړي چې او دغسې ده زجر ذکر کیږي په انکار د باس بعد الموت باندې یو اتیا نمبر آیات کې بیا رد د شرک دی نوی آیات کې تخفیف دنیوی دی په درې نوی آیات کې طریقه تبلیغ بیانیږي په پنځه نوی نمبر آیات کې تخفیف اخروی دی تفصیلا یو سل درې آیات کې بیا بشارت ذکر کیږي یو سل دویم آیات کې او په آخر کې داور توحید ده دا او تفرید په ټول صورت باندې یو سل شپاړسم آیات کې یو سل ولسم آیات کې تر آخره پورې دغه چلیږي هو الذي الله تعالی غزاد دی دا اوس دلایل اعترافیه دا اوس دلایل عقلیه محض دي اعتراف پکې نشته لري او دا شپږ دلایل ذکر کی په مسله توحید باندې تقریبا بار بار دا ویلې شو دي او هو الذی الله تعالی او ذات دی ان شاء لكم السمع چې پیدا کړی دي تاسو پر غوګونه ول ابصار او سترګي ول فلذرونه قلیل ما تشکرون ډیر لک تاسو نه شکریا ادا کوئ قلیل ما تشکرون او تاسو ته مخ کې ویلو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول چې دا عقیده او ساتي چې در الله تعالی را کړی دي او دغه نعمتونه د الله تعالی په طاعت کې استعمال کی لکه غوګونه دي نو په دې باندې د الله تعالی کتاب اوره سترګې دي په دې باندې الله تعالی کتاب وینه زړه دې د الله تعالی په کتاب کې سوچ او فکر وکړه نو دا د الله تعالی نعمتونو شکریا ده قلیلا ما تشکرون ډیر لږ تاسو نه شکریا ادا کوئ او هو الذی الله تعالی او ذات دې ذراکم فی الارض چې خواره کړی ای تاسو په ځمکه کې و الیه تور تخشرون او خاص الله تعالی ته جمع کړل شي بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې او هو الذی خاص الله تعالی او ذات دې یحیی و یمیت چې ژوند کول کوي مړ کول کوي ولا هو اختلاف الليل والنهار او خاص الله تعالی په اختیار کې بدلول بدلول شپې او د ورځې د دې څه معنا ده دوه معنی هم په سرینو ذکر کړي دي ډېرې بهترین دي وله اختلاف اللیل والنهار بالسواد والبیاض بالسواد والبیاض شپه توره ده ورځ چې رڼا ولا ده الله تعالی دغه ذات دی دی اختیار د الله تعالی سره دی هیڅ څوک دا نشي کولی چې دا بدل کی وله اختلاف اللیل والنهار بالسواد والبیاض دوی معنی په سرینو کړی ده وله اختلاف اللیل والنهار یعنی بزیادت والنقصان کله ورځ اوږده شي شپه لنډه شي او کله شپه لنډه شي ورځ اوږده شي دا کله شپه اوږده شي ورځ لنډه شي دا د الله تبارک تعالی قانون دی د دې اختیار د الله تعالی سره دی بل څوک داسې نشي کولی هو الله جل الله تعالی غذات دی یحیی و یمیت ژوند کول کوي مړ کول کوي ولو اختلاف الليل والنهار او خاص الله تعالی په اختیار کې بدلول الله بدلول د ورځې او د شپې بالسواد والبياض والزياده والنقصان تفسیر جلالین دغه معنی کړی د نور مفسرینو ته اشارت کړی دی افلا تعقلون آیات تاسو د عقل نه کار نه اخلئ بل قالو مثل ما قالو الاولون بلکې دی وای په شان دغه چې ما قال الاولون هغه وینا کوي چې کومه پخوانو ویلې وه بل قالو مثل ما قال الاولون بلکې دیو هغه خبره کوي چې د دیو پخوانو ویلې وه په دې یو اتیا دوه اتیا درې اتیا آیات کې اوس الله تعالی بیانوي زجر ذکر کوي په انکار د باس بعد الموت باندې الله تعالی وایي دا موجوده خلق د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې او د هغې نه وروسته دیو هغه خبرې کوي چې کومه مخکینو هم ویلې وي د دې مخکینو نه مراد څوک دي د الاولون نه مراد څوک دي د دې صورت په پنځه دېرشم آیات کې مخکې د هغې بیان شوی دی پنځه دېرشم آیات کې مراد ترې هغه خلک دي چې دغه سره ولګوئ نو اله په آیات په مطلب باندې پوه شئ د دې نه مراد قوم د نوح علیه السلام تی مراد و پنځه دېرشم آیات کې وګورئ د نوح علیه السلام چې کله بیان وکړه بل قالو بلکې وای دی مثل ما قال الاولون په شان دا چې مخکینو ویل دي قالون دی وای ایزا متنا وکنا ترابا دا یو تفصیل دی د الاولون وضاحت ذکر شو دا د مخکی هغه خبره وضاحت داره قال وای دی اذا متنا کله چې مړ شومږه او کنا ترابن او خاور شومږه و عظامن اړی کې شو ا ان لمبعثون آیا موږ دوباره ژوند کیږو آیا موږ بیا ژوند کولای شو لقد عدنا نحن و آباؤنا لا دا وس شوی زمونږ سره و آباونه زمونږ د مشرانو سره هازه دغه زمونږ پلار نیکه ته پلار نیکه خو پوهېږئ که نه و آباونه د د نوح علیه السلام د زمانې کافرانو د صالح علیه السلام د زمانې دغسې د شعیب علیه السلام د زمانې او مخکې ځای فرعونیانو دا ټول تی مراد دي دا کافران وای زمونږ د پلار نیکه او د مشرانو مشرانو سره هم دا لوس شوی چې قیامت را روان دی مونږ ته هم دغه خبرې کیږي کم دی چې راغلی اوس پورې رانغی نو کم دی وعدنا نحن وعده شوی د زمونږ سره و آباؤنا زمونږ د مشرانو سره هاذا دا وعده من قول مخکې ردینه ان هاذا الا اساطیر الاولین نه دی دا مګر دروغ کسی د مخاف د پخوانو خلکو دی دا څنګه دروغ دی یاره چې وای قیامت راځي او د اوس پر رانغه کراغله وخت په سونو کاله مخکې په زرونو کاله مخکې زمونږ پلار نیکتم دا خبره شوی اوس مونږ تم کیږي او د اوس پر قیامت رانغه نو ماندا شول چې دا دروغ دی قل لمن الارض ومن فيها په تر د نه اتیایت پورې په دې کې اوس ذکر کیږي دلایل عقلی اعترافي بیانیږي قل ته پیغمبره بالکل آسان دی قل ته پیغمبره لمن الارض د چا په اختیار کې رزمه کا ومن پیها او هغه څوک چې برزمه کې کړي ان کنتم تعلمون که تاسو علم درای ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ دویم معنی ان کنتم تعرفون خالقها و مالکها که تاسو پیژنئ خالق او مالک د ځمکې نو تاسو ته پته ولګي چې د ځمکې اختیارمن څوک دی الله تعالی دی ځکه د ځمکه الله تعالی پیدا کړې ده دې اتونو کې مسلمانانو اوریدونکو لږ سوچ فکر وکړي کوي ګورې دا د مکې د مشرکانو سره مکالمه ده نو که خلک دا وایي چې مکې مشرکان ځکه کافرو چې هغوی د ځمکې اختیارات الله تعالی نه ورکول سیقولون لله سیقولون سین د پاره تاکید دی خامخا دغه مشرکان وای چې د ځمکې اختیار خود الله تعالی سره دی نو قلو توای افلا تذکرون تاسو بیا نصیحت ولې نه قبلوي چې د ځمکې اختیار د الله تعالی سره دی نو زه چیرته راسویم د دې نصیحت ولې نه اخلئ په دې باندې عمل ولې نه کوئ دویمه عقیده مشرکانو ته وګوره قرر ته پیغمبر من رب السماوات سبع سوک دی اختیارمن سوک دی رب د و اسمانونو و رب العرش العظیم او سوک دی اختیارمن د عرش العظیم لوی شان والا العظیم لوی شان والا د هغه عرش مالک سوک دی دا اوس دویم عقیده دغه وګوره د مشرکانو چې غر دینه هغه څه عقیده لري سیقولون لله دی وای اخام مخا دی وای چې دا د دې اختیار خود الله تعالی سره نه اسمانونه الله تعالی پیدا کړی دي د عرش مالک الله تعالی دی زمکی اختیار د الله تعالی سره دی دا د مشرکانو عقیده ده د مکې مشرکانو تاسو ته ما یو ټکی ویلو او دغه مار ته یقیني صحیح ټکی ویلو چې زمونږه محترم رونه چې کوم دي تبلیغیان صاحبان چې کوم بیان کوي دا بیان د مکې مشرکانو ته ټول معلوم بالکل ته معلوم خو صحیح صحیح ته معلوم سيقولون او په تاکید سره سین د پاره تاکید دی پکې خامخا دی وبوي چې دا کارونه خو الله تعالی کوي افلا تتقون نو تو ځان ولې نه بچ کوی د شرک نه بل مسله بیا ته بل ته پوسوکا قلو ته پیغمبر من بيدیه ملکوت کل شی د چا په لاس کې د چا په اختیار کې د بادشاہي د هر شي و هو یجیرو الله تعالی پناهي ورکوي د هر مصیبت نه ولا یجارو علیه او د الله تعالی په مقابله کې څوک پناهي نشي ورکولی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ الله تعالی چې چاله پناهي ورکي نو څوک له سزا نشي ورکولی او الله تعالی چې چاله عذاب ورکي نو بل څوک بیا بچ کولی نشي که تاسو علم لرئ نو سیقولون لله دی وای دا کارونه خو الله تعالی کوي د هر شي بادشاهي د الله تعالی په اختیار کې ده او الله پناهي ورکولی شي خو لیکن د الله تعالی په مقابله کې څوک پناهي نشي ورکولی سیقولون لله وای دا خو الله تعالی کوي دا د مشرکانو عقیده ده قل ورته وایه فانا تسحرون نو ولی تاسو اړولی شئ د حق نه باطل ته انا تسحرون ولی اړولی شئ د حق نه باطل ته بیا ولی حق نه منئ بل آتیناهم بالحق بلکې راوړی دی مونږ دیو ته بالحق حق و انهم لکاذبون او یقینا دیو دروغ وایي یقینا دیو دروغجن دي بل آتیناهم بالحق د دین مراد سره امام قرطبی رحمت الله علیه وی الحق الصدق د دین مراد چې لا ما تقوله الكفار من اثبات الشریک و نفع البعث مونږ راوړل دي ته حق د الله تعالی کتاب دی د الله تعالی په کتاب کې دوه خبرې دي یو پکې دغه د الله تعالی توحید بیان شوی دی نو دویم پکې اثبات د باس بعد الموت دی نو دا حق دی او دا مشرکان چې سوی لا ما تقوله الكفار من اثبات الشريك ونفع البعث مشرکانو دوه خبرې کولې یو د الله تعالی سره شریک ګڼه او دویم د باس بعد الموت نه منکرو نو مونږ ته حق راوړی دی د الله تعالی سره شریک هم نشته لري بلکې الله تعالی یک یو ذات دی او دا سی اثبات بعد الموت چې دا ثابت دی را حق دی بل آتینهم بالحق دې کې دا معنی ده امام قرطبی رحمت الله علیه وی و انهم لکاذبون یقینا دیو دروغ وای انهم لکاذبون بان الملائکه بنات الله دا غي عقیده دا چې ملائک د الله تعالی لونه دي نو امام قرطبی رحمت الله علیه فرق دروغجن دي متخذ الله من ولد نه لنی ولی الله تعالی هیڅ ولد نازوله و ما کان ما هو من اله او نشتره د الله تعالی سره برابر من اله هیڅ څوک واقدار په اولوهیت کې سره څوک برابر نشتره اذا لذهبا ځان په آیات باندې پوهه کې چې د آیات مطلب سره ترجمه ورته کوم بیا ته مطلب هم متخذ الله من ولدین نه دی نیولې الله تعالی سنازولې ولد و ما کان ما هو او نشتره د الله تعالی سره برابر من اله سوک واقدار اذن په دغه وخت کې کله الله تعالی سره بل واقدار برابر جوړ شي لذهب کل اله نو بو بزی بوتل به هر بوتل به هر یو اختیارمن بما خلقه بما په هغه هغه چیز در خلقه چې هغه پیدا کړی دی ولا علی بعضهم علی بعض او خامخا ضرور شوی به بعض دین علی بعض په بعض نور باندې په یو بل باندې به ضرور شوی سبحان الله پاک دی الله تعالی عما یسپون دا سنه چې دی د الله تعالی لپاره بیانای حاصل خلاصه را دی آیات داره مطلب دی آیات داره چې اله اله اختیار مستقل اختیارمن ته وي اله چاته وي چې مستقل او کلی اختیارات دغه سره حاصل وي نو که چرته د الله تعالی په مقابل کې بل څوک اله جوړ شي نو الله تعالی اوس اله دی نو الله تعالی پیدایش کوي ځکه کامل اختیار دی ولا نو که الله تعالی سره برابر بل یو الہ هم جوړ شي نو هغه هم پیدایش کوي هغه هم دغه مخلوق به ځان لي او د دې اوس الله تعالی چې کوم دی د مخلوق به ځان لي بیا هر یو خالق او هر یو الہ چې نو هغه به خپل مخلوق او خپل پیدایش چې کوم دی هغه به جدا کوي د هغه بل یو نه د هغه بل یو نه به جدا کوي ولی ځکه هر یو اله به دا غواړي چې زه خپل تصرفات کوم په خپل مخلوق کې تصرفات کوم په خپل مخلوق کې نو هغه یو به د یو په دې کې تصرف کوي او بل به د هغه بل په هغې کې تصرف کوي ولا علی بعضهم علی بعض او دا یقیني خبره ده جګړه چې کله راشي نو یو بل باندې یو په یو زور ور کیږي بل په بل باندې زور ور کیږي ځکه یو الہ د بل الہ تصرف نه مني ما د اول نریس خبر را واغیستله الٰه ویل کیږي چې د هغې لپاره کلي اختیارات وي کلي اختیارات کلي چې د بل چا اختیار هغه نه مني نو که د الله تعالی سره برابر بل الٰه شي نو یو به د الله تعالی مخلوق شي او بل به د هغه مخلوق شي نو را دغه کلي اختیار نشو کنه دا خدان ته الٰه وای کنه نو دا به د هغه بل په پیدایش کې به هم دغه کوي ګوتې به وهي و چې زه ځکه الٰه وای دی ته چې د هغې لپاره کلي اختیارات وي نو په هغه کې هم اختیارات د خپل چلی نو ولا علی بعضهم علی بعض نو ټول نظام عالم به پاسید شي یو بل باندې غلبه کوي نو خامخا یو به کې مغلوبي او بل به غالبي نو مغلوب خو بیا الٰه نشي کېدلی یو به کې غالبي بل به کې مغلوبي او مغلوب خو بیا الٰه نشي کېدلی نو دا قطعی او یقینی دلیل شو بده باندې چې الہ دا یو دی صرف الله تعالی دی بل څوک الہ نشته دا الله تعالی سره د دې پوره نور وضاحت براشي دا د مخکې تیر شوی په دغه کې سورۃ الانبیاء 22 نمبر آیات کې تیر شوی لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا کله الله تعالی نه علاوه بل یو بل الہ هم موجود وینو دا نظام د عالم په پاسې شی وران شوی وي که دوه الهه وای مستقله نو یو به ویل چې زه باران کوم او بل ویل چې پې نه کوم نو ولا علا بعضهم علا بعضین هغه یو به چې پلانې وجنم او بل به زینه وجنم هغه یو به چې د لس کاله عمر دی بل به چې د 200 کاله عمر دی ولا علا بعضهم علا بعضین نو لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا هغه آیات او دا آیات چې ریول سره ولګي نو بیا به خبره خلاص شي متخذ الله من ولدین نه نیولې الله تعالی من ولدین څه زوی نائب نه نشته د الله تعالی او ما کان ما هو او نشته د الله تعالی سره برابر من الہین بل حقدار د بندګۍ بل واکدار او اختیارمن نشته ایزن کچرته د الله تعالی په مقابل کې بل واکدار اختیارمن راشي لا ذهبان بوتله بوتله به کل الہین کل الہین هر یو هغه حقدار د بندګۍ او اختیارمن به ما خلق دا خپل مخلوق به وتلی وي یعنی هغه خپله برخه جدا کړې وي ولا علی بعضهم علی بعض او خامخا زورور شوي به بعضې د هغې نه علی بعض په بعضې نورو باندې په یو بل باندې سبحان الله عما یوسفون نو پاک دی الله تعالی دا څنګه چې دی د الله تعالی لپاره بیانوي د مکی مشرکانو الله تعالی ته نسبت د ولد کاو او دغسې چا به نسبت د ملائکو کاو الله تعالی ته دا بنات الله دی نو الله تعالی پاغي باندې رد وک عالم الغیب او شهادت عالم الغیب پوی دی په پټو باندې بشارت په ښکار باندې وتعالى عما یشرکون او چت دی دا څنګه داخله کې شریکې د الله تعالی سره الله تعالی دا غینه اوچت دی قد ربی اما ترینی ما تو ما یعدون په دې دوه آیاتونو کې عذاب د دنیا ته الله تعالی اشاره کوي او یو ادب د دعوت کوونکې چې کله دعا غواړي نو د غیر پر یو ادب الله تعالی بیانوي قلور ته پیغمبر رب یا رب زما اما ترینی ما یعدون که چری ته خای ما ته ما یعدون هغه عذاب چې ردیو سره لوس شوی الله تعالی کته د خلکو له عذاب ورکه نو کته ما ته هغه خیز ما په زندګۍ کې نو بلا تجعلنی فی القوم الظالمین نو مگر زو ما رب ای رب زما فلا تجعلنی مگر زو ما در فی القوم الظالمین په قوم ظالمانو کې الله چې ته کما عذاب دی ظالمانو تور کې په دنیا کې نو ای رب زما ما چرته ظالمانو سره یو ځای نه کې ما د عذاب نه بچو ساتي الله تعالی او په حدیث کې راغلی دی امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په دعا کې ودغه سویل اذا اردت فی اذا اردت فی الناس فتنه فقبضنی الیک غیر مفتون الله تعالی کته چاله عذاب ورکې او د فتنو وخراشي نو ما ځان ته بیا واخله چې زه په فتنه کې اخته نشم زه په عذاب کې اخته نشم اذا اردت فی الناس فتنه فقبضنی الیک غیر مفتون الله ما د غذاب او د فتنو نه بیا بچ رب ارب ما فلا تجعلني في القوم الظالمين نو مگر دوی ما در په قوم ظالمانو کې ولی هغه ته خو عذاب د شرک او د کفر د وجې نه ملاویږي نو داعی د حق او کفر او شرک نه کوي نو الله تعالی موږ د هغه د عذاب نه بچ کا و ان علی ان نریک ان نریک ما نعدهم لقادرون و ان یقینا موږ علی په دې خبره باندې ان نریک چې موږ اوخایو تا ته ما نعدهم هغه چې دیو سره مونږ وعده کړی د قادرون قدرت لرونکي یو په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي چې ګستا په ژوند کې الله تعالی دیو له عذاب ورکړي نو الله تعالی په بالکل قدرت لري الله تعالی دا غینه ناتوان نه دی ناچار الله تعالی دا غینه نه دی ادفع بالتي هي احسن دې کې الله تعالی ذکر کوي دویم ادب د پاره د داعی ستاره پاره کم خوې پکار دی ستاره پاره کم اخلاق پکار دی د دې آیات تفصیل مخکې یو ځای کې ذکر شوی بیا درته وایم ادفع بالتي هي احسن د په کته بالتي په هغه طریقه باندې هي احسن چې هغه بهتره طریقه ده په څه شی په د په کا اسی آبادی لره احسن او سی اثر یو قول لم پسرین داره احسن التوحید و سنه او السیئه شرک دی بدعات دی رسم و رواج دی نو ته د پکا په بیان د توحید د الله تعالی باندې اسیا او داسې په بیان د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې اسیا اتبع بالتي هي احسن التوحید السیئه الشرک هي احسن السنه او السیئه بدعات رسومات درم ال هي احسن احسن چره ښایسته اخلاق او السیئه بد اخلاقی د مخالف د طرف نه بد اخلاقی ده ظلم دی او دغه سی کنځری دی بد رد دی نو ته هغه ښه طریقه اختیار کړه ته یې معاف کا صبر کا تحمل وکړه یو بله معنا هم پسې نه ذکر کړې ده حیا د حیا احسن نه مراد ترې د دې نه مراد دعا ده السیئه نه مراد ترې عذاب دی د الله تعالی نه دعا غواړه چې الله تعالی دې په عذاب کې رانولي دا د الله تعالی نه غواړه ټولې معنی بالکل صحیح دي او هیڅ قسم نقصان پکې نشته دی دا په کته په خیسته طریقه باندې چې توحید د الله تعالی د اصل یا شرک لره دا په کته په خیسته طریقه باندې چې سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی اصل یا بدعات او رسمونو رواجونو لره اتباع علتی دا په کته په هغه طریقه باندې هي احسن چې هغه ډېره زیاته ښایسته ده هغه ښایسته اخلاق دي اسیه ښایسته اخلاق څه دي عفو ده صبر دی تحمل دی او اسیه د په کته هغه بدی لره چې هغه د مخالف ظلمونه دي بد اخلاقی ده کنځلې دي بد رد دي او هي احسن ده په کته په ښایسته طریقه باندې چې هغه دعا ده اسیه عذاب لره د الله تعالی عذاب په خپل دعاګانو سره هغه رد که ختم که نحن اعلم مونږه خپویګو بما یسبون په خبر باندې چې دیو بیانې استفاره کی یا د الله په باره کې کوم خبرې دی بیانې الله تعالی ز بالکل پاغه باندې پوهه دریم ادب الله تعالی بیانې پر دوه آیاتونو کې وقل وایه ته پیغمبره ربي ای رب زما اعوذ بک از پناه غواړم په تا سره من همزات شیاطین د وسوسو د هغه شیطانانو نه من همزات شیاطین همز کی معنی ته تیزوالی ده د وسوسو تیزونکو شیطانانو نه الله تعالی د شیطانانو چې کم تیزې وسوسې دي الله تعالی موږ د هغې نه بچ وساته داعي د حق لره دا دعا پکار ده دې دوانو کې فرق دی زرته فرقونه ویم و اعوذ بک او پناه غړم پتا سره رب عرب زما ای یحضرون د حاضرې دلو د شیطان نه ماته الله د شیطان د حاضرې دل نه چې ماته شیطان حاضر شي الله تعالی زه دا غینم امن غړم پتا سره دې دوانو کې فرق دی درې رب اعوذ بک من همزات الشیاطین مراد درینه هغه وسوسې دي چې خلکو چې کله داعی د حق بیان کوي نو الله تعالی شیطانان چې د د دې اوریدونکو په زړونو کې په سینو کې کمه سی دغه چې وسوسه اچي نو الله تبارک تعالی ز پاغه سره ز پاغه ز پتا سره داغه نه پناه غواړم د درې من همزات شیاطین نه مراد چې د دعوت په وخت کې د خلکو بدلونو کې کم وسوسې او شکوک شبهات ترازی نو مراد تناغه دي چې دعوت د الله تعالی قبول نکي او د ای یحضرون نه مراد د دین مراد هغه وسوسې دي چې داعی ته راځي داعی ته په وخت دعوت کې راځي نو دوه کې فرق مفسرین دغه بیان کړی الله د دوه قسم شبهات او شکوک او وسوسو نه مونږ بچو ساته د د کوم خلکو ته چې دعوت کیږي د دعوت په وخت کې چې کم شیطان وسوسه اچي چې دیو دعوت قبول نکي الله دا غینه مونږ بچو ساته او دا اوریدونکو دا غینه بچو ساته او الله تعالی چې کله زه د الله تعالی کتاب دعوت کوم بیان کوم نو شیطان کوشش کوي چې داعی د حق ته حاضر شي او دا غي په ځل کې تکبر پیدا کوي ریا پیدا کوي غضب راشي غصه راشي او د دعوت نقصانی شي الله مونږ دغه دوه نه بچ کړي واعوذ بک د پناه غړم پتا سره رب یا رب ما ای حضورون د حاضرې درو د شیطان نه ماته حتی اذا جاء احدهم الموت حتی دا غایه ده د دې مراد سره دې دې کې مفسرین لیکلی یعنی خالفونه دغه کافران او دغه بيدین خلک به مخالفت کوي تر څو پورې به دیو مخالفت کوي نو دیو مخالفت کوي حتی تر دې پورې تر هغه وخت پورې اذا جاء کله چې راشي احدهم الموت یو تن د دوی ته مرګ نو قال بیا دا وایي رب ارجعون ای رب زما ما واپس کی رب ارجعون ارجعونی اصل لسره بیا یا حذف شوی دا کسره چې د نون دغه یا باندې درات کې هغه باقی پاتې شوی ده جمع ذکر کړی ده مفسرین لیکلی دي جمع د فرض تعظیم د الله تعالی ذکر کړی ده په دې وخت کې اوس الله تعالی تعظیم کوي حتی تر دې وخت پورې مخالفت وکا وکا وکا چې مرګ تراغه عذاب او تراغه نو اوس د عذاب او د مرګ په وخت کې بیا څه شوی رب ارجعون ای رب زمونږه ارجعونی ارجعونی ما واپس کا ما واپس کا او د صغره جمع د تعظیم د پار ذکر شوی ده دویم قول لم بصرین دانه دا صغره جمع د پار ذکر شوی ده دا اصل کې بده کې تکرار دی زر زر وای فيما ترکت یعنی ضیعت عمری دې لپاره چې عمل وکم نیکه فيما ضیعت من عمری چې ما خپل کم عمر ضایع کړی په بيدینۍ کې نو زه به هغه د عمر د ضایع کېدلو کفاره به راوګرځوم نو اوس به نیک عمل وکم فيما ترکت ضیعت من عمری امام قرطبی رحمت الله علیه دغه معنا کړی ده تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی ده دویم معنا هم په سرینو ذکر کړی ده فیما ترکتو معنی دا شوله چې فیما لعلی اعمل صالحا فیما په اعمال کې ترکتو ترکتو من المال فاتصدقو الله تعالی ما دنیا ته واپس کا قیامت کې به دا ارمانونه وکي چې زمانه ډیر مال پاتې شوی دی ما ته اوس څه پیدا رانه کړله چې زه هغه د الله تعالی په لار کې صدقه کومه چې چا د الله تعالی په لار کې صدقې او خیراتونه نه دي کړي او کله ورته مرګ راشي نو د مرګ په وخت کې او یا په قیامت کې ودا وای چې الله تعالی ما دنیا ته واپس کا ځکه ما ډیر مال پرې خیره ما ته خو مال څه پیدا نه کړل چې ټول د الله تعالی په لار کې صدقه کما فيما ترکت من المال فاتصدقو هغه به صدقه کم نو واپس په دنیا ته لاړ شي کلاړ ونه شي کله دته ویل شي چې دې په عبارت کې تقدیر دی یو قول له دته ویل شي کله هیڅ چری نشي کېدلی ته دنیا ته واپس نشي تللی او کدا د دومره مینت او زاری کوي نو الله تعالی وایي انها کلمه یقینا دا خو یو خبره ده هو قائلها دی ویون کې هغې لره بس اسې رضا نه لګیا دی نو رب انها کلمه درې کلمې نه مراد ده رب ارجعون رب ارجعون دی مراد ترې نه دغه بس یو کلمه را چټي لګیا دی ځان له بس وای دی ټول عمر دی وای اتیا کاله خو دی وای دوه سوه کاله خو دی وای او سورۃ الانعام کې الله تعالی دا ملي دا کله دوه معنی دی په دې کې کله هیڅ چری دا نشي واپس کېدلی دنیا ته کله هیڅ چری نشي واپس کېدلی دویم معنی مې مفسرینو ذکر کړی دا صحیح معنی ده او د سورۃ الانعام نه معلومیږي کله کدا دنیا تلار شي الله تعالی وي هیڅ چری دیو نیک عمل نه کوي کله کدیو دنیا تلار شي نو دیو هیڅ کله نیک عمل نه کوي او دا غیر پر دلیل د سورۃ الانعام آیات اتویشتم نمبر ولو ردو لعادو لما نهو عنه ولو ردو لعادو لما نهو عنه کله که دیو دنیا ته لاړ شي نو هیڅ چرې دیو نیک عمل نه کوي ځکه ولو ردو لعادو لما نهو عنه هغه آیات سره ولګوي د سورة الانعام اتویشتم آیات نو آیات به دې کې به ښه ولګي انها کلمه یقینا دا یو کلمه ده او هو قائلها چې دا ویونکي د هغې لره دې کلمې نه مراد هغه نحوي کلمت مراد نه ده چېرته هغه ونه وایي دا زنه خو نه ده دا د الله تعالی کتاب دی قرآن دی ده کلمه یعنی دا یو خبره ده چې دا وی نو دوه خبرې مخکې بیان شوې دي یو دا کلمتون دا یو کلمه ده دا رب برجعون قال رب برجعون رب برجعون بس دغه یو خبره ده زوتی دی یادی دی خو لیکن دا دنیا ته واپس نشي تللی او دویم لعلی اعمل صالحا د خدا خبر او کړ نو کله هو انها کلمه دغه یو کلمه ده دا خو اسی د چټی په خله باندې لګیا دی چې اعمل صالحا پیما ترکتو انها کلمه هو قائلها نو دو معنی شولې د کله معنی کدا شي چې هیڅ چری دنیا ته نشي تللی نو انها کلمه دغه یو کلمه ده د رب ارجعون هو قائلها چې دا وی خو لیکن دنیا ته نشي تللی او کدا دوی معنی شي کله هیڅ چری دا نیک اعمال نه کوي بلکې دا یو کلمه ده هو قائلها چې اعمل صالحه بس دا چټی لګیره په خلی باندې ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه الله تعالی دغه نه کوي نشي کولای و من ورائهم او د دیو مخې ته برزخون یو لوی پرده ده الی یوم یبعثون تر د هغه ورځې دوباره پورته کېدلو پورې دې ته وایي عالم برزخ د مرګ نه وروستو تر د دوباره ژوند پورې دې ته الله تعالی برزخ وایي قرآن کریم کې ته برزخ ویلی شوی دی برزخ په عربۍ کې یو لوی پردې ته وایي نو معنا دا شوله چې کله چې انسان مړ شي نو ته تر دوباره ژوند پورې دا برزخ دی که د ده روح په علیین کې وي او که په سجین کې وي که د ده بدن په قبر کې وي او که په بل ځای کې وي بدن یې روغ وي او که ذره ذره شوی دې ټولو ته برزخي دې ته وایي عالم برزخ دې ته وایي دا ټکی مو وایه په دې کې ډېرې جګړې روانې دي اوسه ډېرې جګړې روانې دي نو بس خبره تاسو ما خلاص کړه بس د دغه پورې دومره بس تاسو د زده کوي عالم برزخ دې ته وایي چې انسان مړ شي د دې مرګ نه واخله تر د قیامت پورې دوباره ژوند نه پورې دی ته وای عالم برزخی وس انسان عام دی کدا نیک انسانو چې د روح علین ته تللی دی یا دا بد عمل او کافرو بيدینو چې د روح سجین ته تللی دی کړه د بدن په قبر کې پروتي او کړه د بدن په د زمری په خېټه کې وي کدا په دریاب کې دی کدا ټوټه ټوټه شوی دی خو بس دې ته عالم برزخی وای کدا هر څنګه دی بس دې ته عالم برزخ وای و می ورائهم او مخې دیو ته بر د خنیولی پرده را الی یوم بعثون تر دا دوباره پورته کېدلو پورې تر د دوباره ژوند کېدلو پورې دوباره ژوند کړل شي فیضانو په خپې سورې نو کله چې پکې وکړل شي د توي تخفیف او خروي او د سور نو مراد دوی مشپېلې ده تاسو ته ما ویلي دي بار بار دوه شپېلې به والي کېږي اسرافیل علیه السلام چې یو شپېلې وکي نو پاغي باندې به ټوله دنیا ختم شي د هغه د پناه د عالم د پاره او دوی مشپېلې به بیا کوي د دوباره ژوند د پاره الله تعالی به اول اسرافیل علیه السلام ژوندې کی او بس هغه بیا شپېلې وي کې ټول خلک به را ژوندي شي ټول خلک به بیا را ژوندي شي او په حدیث کې راغلیو چې د دې دوه شپېلو په منځ کې سلويخ کاله فاصله ده سلويخ کاله کې فاصله دي چې دوی مشپېلې مراد ده دې ځکه الله تعالی فلا انصاب بینهم یوم الدین ولا یتساءلون نه به نسبونه یي په دغه وخت کې او دغه نه به د یو بل نه پوښتنه کولی شي او بل ځای کې وایي واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون سورې صافات و اجتماعیت نو جواب د هغې نه دا دی مخکې هم تاسو ته ما بار بار ویلي د قیامت د ورځې حالات مختلف دي په هغې کې مختلف پاټکونه دي مختلف حالات دي مختلف موقع دی پاره کې نو په بعضی حالاتو کې ور یو بل سره خبرې کولای شي او تپوسونه به د یو بل نه کولای شي او نسب به بیانولی شي او بعض ځایونو کې ونه شي کولی دویم جواب مفسرینو ذکر کړی دی دا تپوسونه د یو بل نه دوه قسمه دي یو د رحم تپوسونه دي او بل د زورنې او د یو بل د ملامته کولو تپوسونه دي یو خپلوان یو نسب والا یو قوم والا د قیامت کې پښتنې د دې لپاره نشي کولی چې د یو بل سره رحم وکړي ها د یو بل نه پښتنې کوي د زورنې واقبل بعض هم علی بعض یتلاومون یو بل ملامته کوي یو بل نه تپوسونه کوي نو مخکې بار بار ذکر شوی دی کنه هل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء راشي تا ما ته دا ویل چې دا کار کو سمانه د الله تعالی عذاب لري که او دغه به وای دا کشران بری مشران ته وای دا مشرکان ربنا هؤلاء دغه ته مراد دی نشي کولای دغه ښه نورم جوابونه شته خدا آسان جوابونه فیضانو په خبر سورې نن کړی په کې وکړی په شپېلې کې فلا انصاب بینهم نو نبوی نسبونه بینهم د دې فمن کې یو مجین پر اورز باندې ولایت تساءلون او نو دیو ته پوسونه کولای شي دی یو بلنه ته پوسونه ونی شي کولای فمن ثقلت موازینه اوس الله تعالی ذکر کوي د قیامت ډیر عجیبه حالات الله تعالی بیانوي یو دی بشارت ذکر کوي مؤمنانو مسلمانانو ته چې دا غي د نیکو اعمالو تل دا غي درنه شوی ده او دویم ذکر کوي حالات د حالات ذکر کوي د د جهنميانو حالات الله تعالی ذکر کوي و عذابونه او و اسباب د عذابونو د عذابونو و اسباب الله تعالی بیان کړي دا خلاصره دا غلری دی پوری فمن ثقلت موازینه قیامت قائم شو دویمه نفخه وشوله د یو بل نه تپوس نشي کولی نو فمن ثقلت موازینه هغه څوک چې درنه شي موازینه عملونه نیک اعمال دغه تل د نیکو اعمالو دغه فاولائک نو دا کسان فاولائک هم المفلحون دا کسان بچ دي د عذاب د الله تعالی نه المفلحون کامل فلاح سره چې د الله تعالی د عذاب نه بچي نو دغه کامیابی ده غټه کامیابی دغه ده فاولائک هم المفلحون نو دا کسان کامیاب دي پوره کامیاب یا المفلحون ان ناجون من عذاب الله دوی د الله تعالی د عذاب نه بچ دي